د جهنم پیژندل پر سختی د سکرات تقایم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين او هغه کسان چې په دنیا کې د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي خپل ټول ژوند په فساد په منکرات په فجایو کې تیروي یا هغه شرک کوي کافریږي الله رب العزت به هغه جهنم ته ضرور استوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ورځ چې الله رب العزت جهنم را وبولي نو جهنم به تناوونه او واګي لري او نولس ملائکو به د هغه جهنم واګي او تناوونه نیولي وي چې هرې ملکې سره به اویا زره نورې ملکې مرستندوی وي چې د ټولو شمیر تقریبا دیارلس لکه او دېرش زره کیږي خو دوزخ به لکه شوخ اس د ځان خلاصولو لپاره زورونه وهي او کله چې ګناهګاران وویني د ځان خلاصولو لپاره به په غضب کې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی کله چې جهنم مخامخ راشي نو سا به ووهي سا به داسې وي چې یو لوګی او لمبه به ورڅخه جګه او پورته شي او هغه لمبې به د دوزخیانو په سر باندې راولیږي بیا به جهنم الله ته سجده وکړي او عرض به وکړي چې ټولې ستاینې او ثناوې هغه الله لره دي چې زه یې د نافرمانه خلکو د سزا لپاره پیدا کړی یم بیا به ووایي چې الله نن ستا مجرمان زما مخې ته موجود دي تا خو زه د همدیو لپاره پیدا کړی یم ما ته لږ اجازه خو راکړه چې د دې مجرمانو سره زه ونښلم له هغه وروسته به یو شور جوړ شي او داسې آوازونه به واوریدل شي داسې اور به پکې بل وي چې د جګو ودانیو او د قصرونو په شان به هغه اورونه بادوي په روایاتو کې راځي چې په دغه وخت کې به هیڅ یو نبی او رسول داسې نه وي چې د الله رب العزت له ویرې به هغه نه ریږدي او له ده سره به دا وام نه وي چې هسې نه دا لمبې زما په سر باندې راپرېوځي نو چې د نیکانو دا حال وي نو زموږ د ګناهګارانو حال به هلته څه وي یا الله ته په خپل فضل او رحم سره موږ ته هدایت وکړه او موږ ته د جهنم نه نجات راکړه هلته به زړونه چوي پر سترګو به تیارې وي د انسانانو زړونه به خولې ته راشي دا وخت به هیڅ خپلولي پاتې نشي او هر یو به د ځان په غم کې ډوب وي او داسې به چې ای په دوزخ کې کار کوونکو ملکو د باندې را ووځئ نو په دوزخ کې دننه ملکې چې سرغړوونکو ته سزا ورکوي هغه به ټولې بهر را ووځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د دوزخ د هر کار کوونکې ملکې په لاس کې به زنځیرونه او همدارنګه تازینې او تورې جامې وي د ګناهګارانو غاړو ته به توقونه ور واچوي او په پزو کې به یې زنځیرونه ور واچوي او د تندي د ویښتانو نه به یې رانیسي او جهنم ته به یې اړتیله کوي دا د الله د کلام فیصله ده لکه چې الله په صورت تور کې فرمایي یوم یدعون الی نار جهنم دعا هغه ورځ چې دوزخیان د جهنم اور ته په سخت ټیله کولو سره ورټیله کړی شي او الله یې جهنم ته ګذار کړي د دیو په غاړه کې به توپونه وي په پزو کې به د اور زنځیران وي ملکې به د تندي د ویښتانو نه نیسي او جهنم ته به ګذاروي مجرم خو هسې هم بیول کیږي ولې د چا چې سپکاوی کیږي هغه به په ټیله او په پورې وهلو سره الله جهنم ته بیایي الله رب العزت به مجرمان سخت رسوا او ذلیله کړي دوی به په ټیله ټیله د جهنم غاړې ته ورسوي آخر به یې ملکې سرښکته جهنم ته ګذار کړي کله چې دا خلک الله رب العزت جهنم ته ورټیل وهي دوزخ به دومره ورته په غوسه وي چې فورا به یې اور اور باندې راوڅرخیږي د جهنم اور چې پر هر شي باندې ورشي هغه به لکه زاړه هډونه داسې ټوټه ټوټه کړي هلته به سخته ولږه وي دوی به خواړه غواړي خو د زقوم بوټی به هغوی ته ورکول کیږي ځکه د ګناهګارانو لپاره الله رب العزت زقوم تیار کړي دي هغه به دومره تریخ او اغزن وي چې د دوی په ستوني کې به ونښلي بیا به دوی ورپسې اوبه وغواړي نو داسې ګرمې اوبه به الله دوی ته ورکړي چې د دوی کلمې به ټوټه ټوټه کړي درمنو اوریدونکو دوزخ تر بدو بدتر ځای دی هلته په سر د اور سایوان دی لاندې د اور ټغر هوار دی او جامې هم د اور دي هلته د اور هتکړۍ او زولنې دي او د اور پستنو کې بندېدل دي هلته اوبه شته خو تر اور تودې دي هغه هم د دوزخیانو د زخمونو خوناب او نوونه چې په سکرو یې د مخ پوست الوزي او کلمې له تنه باسي هلته خواړه شته خو د زقوم ترخه او ازغن درخته یې چې تر ستوني نه تیریږي هلته سوری شته خو هغه هم د اور هلته ژړا او زاری اوریدل کیږي خو جواب یې د کوروزونو ګزار او د تل پاته کیدو زیری هلته د مارانو او لړمانو په چیچلو تسله ورکول کیږي لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو هلته غذاب تر هر څه زیات دی خو د رحم ذره نشته هر شی سوځوونکی دی او په هر څه کې مرګ دی خو مړینه نشته او مرګ تر ټولو ستر ارمان دی هسې مرګ چې روان ناورین پای ته ورسوي خو مرګ نشته کوم راشي چې په دنیا کې د الله رب العزت احکام او اوامرو ته غاړه کیږو د الله اوامر ومنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې عمل وکړو چې الله رب العزت موږ د جهنم نه وساتي الله موږ جنت ته بوځي چې د خدای له امره سرغړونه نه کوي او د الله رب العزت امر پر ځای کوي همدارنګه الله رب العزت په صورت لیل کې په څوارلسم آیت کې فرمایي فانذرتکم نارا تلظا ما تاسو له یوې لمبې وهونکي اور څخه ویرولي یاست همدارنګه الله په سورة زمر کې په شپاړسم آیت کې فرمایي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلک یخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون د نافرمانه خلکو لپاره به لاندې باندې د اور سایوان وي همدا عذاب دی چې الله رب العزت خپل بندگان پرې ویروي چې ای زما بندگانو تاسو له ما ویره وکړئ او زما نه وویرېږئ اور وي په سورت زخرف کې په څلور اویایم آیت کې الله فرمایي ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بېشکه چې مجرمان به تل تر تله د دوزخ په عذاب کې پاتې وي په سورت زخرف کې په پنځم اویایم آیت کې الله فرمایي لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون دا عذاب به کله هم له دوی څخه سپک نه کړی شي او جهنمیان به همالته ناهیلې پاتې وي په سورة الرحمن کې په پنځه دېرشم آیت کې الله فرمایي یرسل علیکم اشواز من نار و نحاس فلا تنتصران پر تاسو یعنی ای انسانانو او پیریانو به د اور لمبې او لوګي راخوشې کړی شي بیا به تاسو د هغو مقابله ونه کړی شئ همدارنګه الله په سورة الرحمن کې فرمایي یطوفون بینها و بین حمیم آن دوزخیان به د دوزخ او د هغه د جوش او ګرم اوبو ترمنځ ګرځي راګرځي یعنې کله به د جهنم عذاب ورکول کیږي او کله به د جوش اوبو عذاب ورکول کیږي همدارنګه په سورة انعام کې په اوویشتم آیت کې الله فرمایي ولو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله رب العزت فرمایی ای مخاطبه او ای اوریدونکیه که ته هغه مهال دوی ووینې چې د دوزخ پر غاړه درول شوي وي نو دوی به وایي چې های کاش موږ بیرته دنیا ته وګرځول شو او د الله رب العزت په آیتونو پورې دروغ ونه وایو او موږ له مؤمنانو څخه شو یعنی ایمان راوړو په دنیا کې خو دوی د الله رب العزت کلام دروغ ګڼه په هغه باندې عمل نه کوه او تل لپاره په فساد په فحشا او په منکراتو کې اخته ول هلته به دا هیلې کوي خو دا هیلې به د دوی کله هم پوره نشي چې یا الله کاش موږ بیرته دنیا ته بوځې هلته به ستا آیتونه بیا موږ دروغ نه ګڼو او موږ به د ځان نه مؤمنان جوړوو الله به ورته وایي چې اخسئو فیها تاسې به تلپاتې په دې جهنم کې پراته یئ همدارنګه په سورت نسا کې په یو سلو پنځه څلوېښتم آیت کې الله فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا بېشکه منافقان به د جهنم تر ټولو ښکته تل کې وي او ته به د دوی لپاره کوم مرستندوی ونه وینې چې د الله د عذاب نه نجات ورکړي همدارنګه الله په صورت حجر کې په څلور څلوېښتم او درې څلوېښتم آیت کې فرمایي چې د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه نه شو د الله اوامرو او د الله احکامو ته غاړه کیږو چې الله موږ ته څه وایي د الله رسول موږ ته څه وایي علما موږ ته څه وایي چې دا ومنو چې الله هم د جهنم د اور نه بچ کړي نور به هم واورو قدرمن اورېدونکو خو هغه د یوې دمې نه په سورت کهف کې په نهه ویشتم آیت کې الله رب العزت فرمایي انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها بېشکه موږ ظالمانو ته داسې اور تیار کړی چې د هغه پردې او د هغه دیوالونه به پر دوی راګرځېدلي وي کله به هم د جهنم نه نشي وتلی همدارنګه په سورت کهف کې همدارنګه الله رب العزت فرمایی و ان یستغیثو یغاثو بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا که جهنمیان د اوبو غوښتلو لپاره فریاد وکړي نو په داسې اوبو به مرسته وشي چې هغه ویلې شوي مسو یا د تیلو په څیر به وي یعنې د کفارو د وهلو لپاره اوسپنیز کروزونه دي کله چې دوی د ډېرې ګرمي او ساتنګي له کبله له دوزخ څخه د وتلو اراده وکړي الله فرمایي چې بېرته به هغه جهنم ته اورټیل وهل شي او ورته به وویل شي دا سوځونکی عذاب څکوي همدارنګه الله فرمایي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها الله فرمایي کفار به ډلې ډلې د دوزخ خواته وشړل شي تر څو چې دوی هلته ورسیږي د دوزخ دروازې به ورته خلاصې شي او الله به په جهنم کې ګذار کړي همدارنګه الله فرمایي واذا الجحیم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت او کله چې دوزخ ګرم کړی شي او جنت نږدې کړی شي نو په هغه ورځ به هر څوک په دې پوه شي چې هغه ځان سره څه راوړي دي همدارنګه الله رب العزت په صورت اسرا کې فرمایي ومن یهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعیرا الله رب العزت فرمایي چې الله د چا لارښودنه وکړي هغه لاره پیدا کوونکی دی او هغه څوک چې الله رب العزت بې لارې کړي نو امکان نه لري ای پیغمبره چې ته له هغه پرته د دوی لپاره نور دوستان پیدا کړي او موږ به د قیامت په ورځ دوی پړمخې راپاڅوو په داسې حال کې چې ړانده ګونګیان او کاڼه به وي د دوی مېش ځای به دوزخ وي کله هم چې هغه غلی کیږي موږ به تیز اور اور زیاتوو یعنې چې کله د جهنم لمبې او اور کمیږي الله رب العزت فرمایي چې موږ به د هغه اور لا پسې زیاتوو همدارنګه الله فرمایي و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم او د چپ لاس والا څوک دي د چپ لاس والا یعنې دوزخیان هغه به ګرم باد او سوځوونکو اوبو او د تور لوګي په سورو کې وي چې نه به سوړ او نه به راحت ورکوونکي وي امر به وشي چې جهنمیان ونیسئ غاړو ته یې توپونه ور واچوئ بیا یې دوزخ ته وغورځوئ بیا یې په هغو زنځیرونو وتړئ چې د هغه هر یوه حلقه او یا ګزړه او هغه به ټول د اور وي لکه چې الله فرمایي زدناهم عذابا فوق العذاب موږ به دوی ته پر یوه عذاب سربیره بل عذاب اور زیات کړو چې په غړپ غړپ به یې سکي خو تېرېدل به امکان نه لري او له هرې خوا به ورته مرګ راځي خو مري به نه او داسې هم نه ده چې په دې عذاب دې ومري بلکې تر دې به لا سخت عذاب سره دوی مخامخ کیږي همدارنګه الله فرمایي فالذین کفرو قطعت لهم ثیاب من نهار د کفارو لپاره به د اور جامې پرې کړی شي یعنې په بدن پورې به بېشکه هغه کسان چې زموږ له آیتونو څخه انکار کړی دی زر دی چې موږ به اور ته واچوو هر کله چې د دوی پوستکي پاخه شي وسوځي موږ به له هغو پرته نور پوستونه ور واغوندو د دې لپاره چې دوی تل تر تله نوي عذاب وڅکي پوستکی چې وسوځي الله به هغه ترې لرې کړي نوی پوستکی به الله ور واغوندي وما ادراک ما سقر لا تقي ولا تذر لواحة للبشر الله رسول الله ته چې ته څه خبر یې دوزخ څه شی دی هغه نه پرېږدي او نه یې خوشې کوي یعنې نه د دوی پر بدن غوښې پرېږدي او نه هم هډونه او یا دا چې نه دوی وژني او نه یې ژوندي پرېږدي هغه د دوی پوست له بینه وړي همدارنګه الله فرمایي ونسوق المجرمین الی جهنم وردا او موږ به ګناهګاران سخت تږي د دوزخ خواته وشړو وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون دوزخیان به وایي چې ای زمونږ ربه پر موږ خپله بدبختي زوروره شوه رښتیا هم موږ بېلارې وو ای زمونږ ربه ته مو له دې دوزخه وباسه که موږ بیا داسې وکړل نو بېشکه موږ به ظالمان یو الله رب العزت به ورته وفرمایي چې په جهنم او په دوزخ کې په لعنت ککړ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوا نو هغه څوک چې سرغړونه یې کړې وي او د دنیا ژوند یې غوره کړی وي په آخرت کې بېشکه د هغه مېش ځای دوزخ دی نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په دنیا کې د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق عمل وکړو تر څو چې الله د جهنم نه وساتي او الله رب العزت موږ جنت ته بوځي نو دا و د جهنم بیان د الله رب العزت د کلام په رڼا کې نور به هم اورو انشاءالله خو هغه په نورو خپرونو کې نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند لم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب